بسم الله الرحمن الرحیم باب صوم شعبان دا کتاب الصوم شروع دی په دې کې باب نمبر 52 حدیث نمبر 1969 دیزه کې دا چې کوم ابواب بازی تیر شو مثلا د باب الوصال نه را دی خو صوم وصال داغه روجه ده کوم چې د نبی له صلوات والسلام سره خاص تا دا مخکې باب چې د ابو درده او د سلمان رضی الله تعالی عنہ تیر شو نه پای کې دا چې ملمراغه نو په کار دا دی چې یو سړی د ملمه د خاطره کچرتا په دې کې داغه فائدہ وی نو د ملمه د خاطر روجا هغه ماتول پکار دی او ملمم په یو کوربه باندې روژه ماتولی شي چې کله په دې کې د هغه مصلحت وي او د هغه په دې کې خیرخواهي وي او فایده وي څنګه چې سلمان په ابو درده باندې ماته کړې ده دا مخکې چې کوم ابواب دا راځي نو په دې په دې ابوابو کې امام بخاری دا ثابتې چې یو خدا چې پتا باندې ستا د ملمم حق دی بعضی ابواب به دی حوالی سره ذکر کی څنګه چې په دغه مخ کې باب کې هغه بنیادی ذکر کو د سلمان او د ابو درده په روایت کې پتا باندې د ملمم حق دی پتا باندې یو باب دی باب حق الجسم پتا باندې د جسم حق هم دی یو باب دی باب حق الاهل چې پتا باندې استاد کور والا داغي حقم دی بل ور سره د نبی له صلوات و سلام سنت طریقم ذکر کړي چې د الله پیغمبر په ټول کال کې د الله د پیغمبر طریقه دا وه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله به په روجو نیولو راغی نو ډېری روجي به نیولې صحابه کرام وی چې مونږ ویل چې اوس په کوجکې نه او بوزکې بنه لیکن چې کله به په ننیولو راغې نو مونږ ویل چې اوس په روجه نیسی نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ک په په ټول کال کې په کوم میاش کې زیاتې روزي نیولې دي نو هغه میاش د شعبان ده او میاش د شعبان کې د روزي د نیولو نو اسخو علما ګڼ حکمتونه ذکر کوي خو کوم چې اصل حکمت ته او په عبادتو کې د نبی له صلوات والسلام هغه ښکاری نو هغه دا چې د هر عبادت لپاره نبی له صلوات والسلام به د مخ کې نه یو روحاني تیارې کو یو سړی د د رمضان د میاشتې د پاره د مخکې نه د د د کانې پینې د سیزونو داغي غم کوي یو سړی مخکې دا غینا د د پکوړو غم کوي دا غي د پاره د بیسن دارنګ د مسالو د یو شي د بل شي او بعضی خلک ای خو د د روژې نه مخکې د د روژې د میاشت لپاره د هغه پوره سټاک د هغې غم کوي د روژې د میاشتې دپاره د الله پیغمبر به د رمضان المبارک دپاره مخکې نه روحاني تیارې کو نو دی وجنا د شعبان اکثره میاش نبی علی السلام به روژه نیوله او هغه روحاني تیارې به کو عام طور باندې که سړی مشاهده وکي عادت وګوري نو په رمضان کې په ابتدا کې چې دا کمی روجي دي او سړی چې د روجو نیولو سره عادت نه نو په ابتدا کې چې کمی روجي وي دا سختي وي خو لیکن بیا رو رو چې داسي واته ورځي نه هلس ورځي تیر شي نو بیا د روجو سره عادت شي نو بیا په هغه درنی نه او بیا هغه دومره دله تکلیف نه ورکې لکه هغه آغاز کې چې وی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بد دې د وجنه د مخ کې نا غروجی هغه رانیولی چې د رمضان المبارک ته پاره یعنی زه بالکل زما بدن هغه د مخ کې ناغه ته تیار وی او د رمضان هغه عبادت هغه را باندې بوج نه او دا د نبی له صلوات و سلام اکثره په دې عبادتو کې بنده ګوري نو د مخ کې نو له داغي یو تیارې دی او قران کې په سوره توبه کې د منافقانو چې داغي مزمت ذکر کوي کله چې د تبوک د پاره نبی علیہ السلام حکم وکړ چې ټول بزو او ښکارا اعلانو نو په منافقانو باندې رد دا کوي چې دوی د سره داغه د پاره د تیاری اراده نه و یو سړی چې جهاد لوزي نو د جهاد د پاره د خامخا سورلی تیار کی د اسلحه راوالی تور راوالی لیکن داغي د سره د وتو اراده نه وا د دې وجنه نه اسلحه نه سورلی یو شیم نه نو د دې وجنه الله ول توفیق هم ورنک ولو اراد الخروج لاعد له عده کده وتلو اراده وینو دی بول تیارې کړي وي لیکن یو بنده د سره تیارې نه کوي نو دغه رنګي مثلا درس کې د درس د پاره د آغاز نه نیت بکې اراده بکې د دین په هر یو کار کې بندا غ اراده کوي تیارې کوي مونږ د پاره یو سړی د مخ کې نه او د سونه کی نو بس بیا ته پاتې هغه دارنګ مخ کې نه ول نیتونه کی هغه د پاره ځان پاک نه کی یو سړی چې د سهار د منځ د پاره د سره د د شپې اراده نه ده چې زب په وخت باندې پاسې ګما زب د جمع سره منځ کوما نو بس الله ول بیا توفیق هم نه ور کوي دارنګ د حج د پاره نبی له صلوات و سلام چی مناسک هغه به ادا کول نو د میقات نه د هغې د پاره هغه تیارې شروع شي د میقات نه احرام اچول او هغه پخوا خو د ګڼو ورځو مزلې به وي نو د میقات نه هغه تیارې به شروع شو به به د هغې نه بعد چرته هغه مناسک هغه به ادا کېدل مقصد دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هر عبادت کړي دي نو د هر عبادت د پاره لومبه هغه تیارې کړي دي نو یو دا چې نبی علیہ السلام په کال کې کا اکثر روزي نیولې دي نو هغه د شعبان روزي نیولې دي قبل طرف ته د الله پیغمبر د صوم الدهر نه منع کړي دا چې یو سړی ټول ټوله زمانہ هغه روزي او ټوله زمانہ غروجی نو دغه اگر چی که یو سړی ته د منځه د اخترونو د روجی یا چې کمی په احادیثو کې من راغلی دي که دغه روجی ته یو سړی وباسي نو که یو سړی ټوله زمانه روجه نیسی نو نیولې شي لیکن منع ده دا غي وجه څه ده دا غي وجه دا ده چې په عبادتو کې با تشدد نه کې په عبادتو کې به داسي نه کې چې تانا اغه نور معمولات اغه نور حقوق اغه د نه متاثر شي ها که زیات نه زیات یو سړی اغه روزه نیسی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صوم داودی داغي ترغیب ورکړي دی چې یو ورځ روزه نیسا او یو ورځ اغا روزه منیسا نو زه دوره د چې یعنی مطلب دا په میاش کې پنځل لس روزي نو په میاش کې د پنځل لس روزونه یعنی سیوا اغه منیسا او صوم داودی پای کی د روجو هغه فائدم ده چې انسان روجه نیسی او بل طرف ته ز بدن بدیم نه کمزورې کیږي ورسره په دغه روایت کې براشي چې داوود علی السلام به جهادم کو نو دا نه چې ته یو عبادت لزور ورکی او بل عبادت هغه د نه پاتی نه په دسې انداز به ته یو عبادت ته تیارې کې چې د بل عبادت کې نقصان د هغې د وجې نه هغه را نه شي بل نبی علیه صلات وسلام دا وایي چې ته هر میاش کې درې روجي نیسا او د دې دریو روجو حکمت دا دی د دريو روژو حکمت دا دی چې په شريعت کې من جاء بالحسنة فله عشر امثالها مياشت کې ديرش روژي او د هرې نيکۍ چې الله هغه لس ګنه اجر ورکوي نو چې ته یو درې روژې ونیسي نو دی لا په دس کې ضرب ورکا نو دا داسې ده لکه ټوله میاشت چې تا روژې ونیولې امام بخاری با په یو باب کې دی ته اشاره وکي چې ایام بیز په بعضی روایاتو کی کوم چی بخاری کی ذکر نه دی چی ایام بیز کوم چی بیز اصل کی دغه روخان او سپینی ورځو ته وی یعنی په کوم ورځو کی چی میاش دا بالکل غ پوره یو خ روخان شپی لیلۃ البیضاوی نو سوار لسمی هغه خو مشهور ده چې په سوار لسمه باندې میاش هغه مکمل پوری نو یو ورځ د سوار لسمه نه مخ کې کوي یعنی دیار لسمه او یو ورځ د سوار لسمه نه بعد کوي یعنی پنځل لسمه په دې کې میاش هغه مکمل پوری نو دغه درې روجي ایام بیز او یا نورو روایتو کې د پیر او د جمعرات اغم شته دی چونکی هغه د امام بخاری داغه په معیار باندې پوره نه دی د دې وجنه دا درې روجي لکه دا په هر میاش کې هغه نیسا نو دا د دې ابواب خلاصه ده باب صوم شعبان د شعبان روجی نیول نبی علیہ السلام بډیر روجی نیولی د رمضان د پاره پوره یو تیارې به کو حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن ابي النضر عن ابي سلمة عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام به روجی نیولی حتا نقول تر دې چې موږ به ویل چې لا یفطر چې نبی علیہ السلام به اوس کوجه کیږي نه یعنی اوس به بس دسه مسلسل روجی نیسی و یفطر او کله چې به پروجو نه نیولو راغې نو نبی نیولی حتا نقول تر دې چې موږ یعنی په نوافلو کې د الله پروجو کې خصوصا د روجو په باب کې په نفلی روجو کې د نبی علی سلام داسي یو یو تړلې معمول نو ځکه وجه دا و چې جهادونه مو او د نبی علی صلوات والسلام یو یو خلیفہ دی یو بادشاه دی نو د دې وجه نه د الله پیغمبر د هغه ګڼ معمولات دي څنګه چې مخکې د ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها دا هغه روایت تیر شو چې د نبی علی سلام د خدمت د وجه نه چې پای کې به موږ مشغوله وو دا غي د وجه نه موږ به غروجي ټول کال کې نشوي نیولې او شعبان ته بروتي ويفطر او افطار به کو کوجه به وا تر دې پوری چې موږ به ویل چې لا یصوم اوس بروجی نه نیسی وما رايت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر الا رمضان او ما د الله پیغمبر نه دی لید نه دی لیدلې چې هغه پوره میاش روزه نیولې وي سیوا د رمضان نه عائشه وی سیوا د رمضان د میاشتې نه ما د الله پیغمبر د بل میاشتې په پوره روزي چې پوره میاشي روزه نیولې وي ما نه دی لیدلې ها البته وما رايته اکثر صيام منه في شعبان او ما نه دی لیدلې نبی له صلوات والسلام چې هغه د شعبان په میاش کې د ټولو نه زیاتې روزي هغه په شعبان کې یعنی شعبانی پورا نه بلکې اکثر صيام منه فی شعبان د شعبان نه علاوه ما نبی له صلوات والسلام په بل میاش کې دومره په کثرت سره پروجو نه دی لیدلې بعضی روایاتو کی دا راضی لکه مثلا دی بل روایت کی راضی چې پای کی کان یصوم شعبان کله چې نبی علیہ السلام به ټول شعبان روجی نیولی نو کله روایت کې کله راضی چې ټول شعبان بینیو نو شعبان خو ټول یا یو کم دیرشتي او یا دیرشتي نو یا به ټولی او یا به پای کې اکثری اصل کې کوم روایتو کې چې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ټوله میاش روزي نیولې دي نو دا مجاز دی مجاز دی ځکه عرب اغي په اکثر باندې د کل اطلاق کوي او چې کوم روایتو کې دا راځي چې د شعبان په میاش کې اکثر میاشي روزي نیولې دي یعنی ټوله میاشي نه دي نیولې خدا سي 15 شپږیش اویش روزي د الله پیغمبر هغه نیولي دي نو هغه حقیقت دی دوانو کې څه منافات نشتا حدثنا معاذ بن فضاله حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة ان عائشه رضي الله عنها حدثته قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا اكثر من شعبان نو نبی له صلوات والسلام چې هغه روزه نیولی د یو میاشتی خه اکثر من شعبان زیاتې روژی هغې نیولی په یو میاشت کی من شعبان د شعبان نه د شعبان نه زیاتې روژی د الله پیغمبر په بل هیڅ میاشت کی هغې ندی نیولی فانه کان یصوم شعبان کله نبی علیہ السلام به د شعبان ټوله میاش روژه نیوله یعنی اکثر میاش به روژه نیوله ځکه نورو روایتو کې وسره دا قید هم راځي چې کانا یصوم شعبان كله الا قليلا او مخکې روایت کې اکثر تیرم شو یا په دې کې مکثر تیر شو وکانه یقول او نبی له صلوات والسلام به فرمایل خذو من العمل ما تطيقون چې تاسو ونی سید عملنا ما هغه عمل تطیقون چې تاسو یې توان لرئ تاسو یې طاقت لرئ ځکه فإن الله لا یمل بشک الله نستړی کیږي او د الله د پاره دا د د یملو د ستړیوالي دا لفظ دا صرف مشاکلتن دی ورنه په الله د دې سره ستړیوالي ناراضي فإن الله لا یملو بشک الله نستړی کیږي په اجر باندې خ الله د اجر په ورکړه نستړې کیږي حتی تملو تر دې پورې چې تاسو ستړي شئ یعنی تستړې کیږي ته بیا غ عبادت نشي کولای او الله د اجر په ورکړه هغه نستړې کیږي واحب الصلاه الى النبي صلى الله عليه وسلم او غره منز د الله پیغمبر ته هغه دوه ما عليه چې په هغې همیشګیري وکړی شي وان قلت اگر چې هغه مونږ هغه کمی دو رکعاته مونږ کوا په یو وخت باندې لیکن روزانه کوا زکه چې د الله د بندنه په دغه وخت کې الله د بندنه دا امید ساتي چې زما بندا په دې وخت کې دا مونږ کوي نو گویا کې الله د خپل بندا دا غ عمل انتظار کوي نو چې انسان په یو وخت کې یو عمل شروع کی په کار دا چې به مداومن کوي وکانه اذا صلى صلاه او د نبی له سلام طریقه دا وا چې کله باغ مونږ کو نو دا و ما علیها نو پاغي باندې به دوام کو باب ما یذکر من صوم النبی صلی الله علیه وسلم او افطاره په دې باب کې د نبی له سلام روزم ذکر کوي او افطارم ذکر کوي څنګه چې د مخ کې باب کې تیر شو همغه روایت بیا راوړي او د نبی علی سلام په دی نوافلو کې او په دی عبادتو کې داغي اعتدالو حدثنا موسی بن اسماعیل سره د دین چې طاقت او قوت لره حدثنا موسی بن اسماعیل حدثنا ابو عوان عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما صاب النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پوره میا شروجه نه د نیولې قط هرگز غیر رمضان علاوه د رمضان نه ويصوم او روجي به نیولې نیولې حتا یقول یقول القائل تر دې پوری چې او قائل به ویلي یعنی هغه به دا سوچ کو لا چې نه والله لا والله لا یفطر قسم په الله چې اوس خو به بالکل یعنی روژه نه ماتوي بس همداسې مسلسل د روژې به نیسي ویفطر او روژې به نه نیولې حتی یقول القائل تر دې پورې چې یو قائل به ویلي چې لا والله لا یصوم چې اوس خو به د سره اړو له روژې نه نیسي یعنی د نبی علی سلام په نفلی روژو کې داسې یو یو تړلې معمول نو حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد حمید الطویل نا انه سمع انس رضی الله عنه یقول اغه د خپل استاد انس ابن مالک نا اغه روایت کئ کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یفطر من الشهر نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه به د یو میاشتې نه افطار کوو یعنی روژه به نه نیوله حتی نظن تر دې چې موږ به خیال او ګمان وکړو چې الله یصوم منه چې نبی علیه السلام به اوس د دې میاشتې نه روژې نه نیسي ویصوم او بیا به په یو میاش کې روژې نیولې حتی نظن تر دې چې موږ به دا خیال او ګمان وکړو چې د دې نه به اوس نه کوجه کیږي یعنی دا ټوله میاشت به روژه نیسی لیکن د الله پیغمبر به روژی بیا پریخودی او بیا به افطار به کو وکان لا تشاء تراه من الليل مصليا الا رايت او نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا تشاء چې تا به نه چې تا به نه غوښتلا تراه من اللیل مصلیا چې ته وویني نبی علیه الصلاة والسلام له من اللیل د شپې مصلیا منس کون کې په داسې حال کې چې منس کون کې الا رایتا مگر تا بلید ولا نائما او کتاب غختو چې د نبی له صلوات والسلام ودو وینما نو الا رایت مگر تا بلید مطلب دا دی چې دا الله پیغمبر د شپې په شپه کې کتاب لیدو چې نبی له صلوات والسلام زه د شپې په دی فلان کې وخت کې په منځو وینما نو د الله پیغمبر په هغه وخت کې پاسېدلې دی منځي کړي دی مثلا د شپې په آغاز کې په نیمه شپه کې د شپې په اخره کې او کتاب ویلي چې زه د الله پیغمبر په دې ټیم د الله پیغمبر آرام کوي نو د الله پیغمبر داسم دا چې د شپې په اولنۍ حصہ کې هغه وده دی په نیمه حصہ کې هغه وده دی د شپې په اخرنۍ حصہ کې مونږ کړي دی او د سم د چې په نیمه شپه کې عبادت کړي دی لیکن بیا وروسته نبی له سلام هغه وده دی یعنی د الله پیغمبر په په مونځ کی او په عبادت کی دغه سنت طریقه و چې خوب بیم کو آرام بیم کو او عبادت بیم کو د دې وجنه په کوم روایتو کې چې راځي چې هغه خپې به وپړسې دي نو هغه په ژوند کې صرف د یو سو شپو واقعیا ده ولا نائمن الا رایتا او نه په حالت د خوب کې مگر تا بلیدا غیلا وقال سليمان عن حمید انه سأل انسا فی الصوم او چې دا اصل کې حمید الطویل دا د خپل استاد نه مخکې روایت کې سمع راځي او په دې کې دا وی چې په بل روایت کې چې حمید د خپل استاد نه دا تپوس کړو او هغه تپوس هغه د بل روایت کې راځي حدثني محمد اخبرنا ابو خالد الاحمر اخبرنا حمید قال سالت انسا رضی الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما د انس رضی الله تعالی عنہ نه د نبی له صلوات والسلام د روزو متعلق ته پوسو ک نو انس ابن مالک راته ویلی چې ما كنت احب ان اراه من الشهر صائما نه ومه زه چې ما خوښوله چې زه ووینم نبی علیه الصلاۃ والسلام د یو میاشتې نه صائمن په حالت د روزه کې خ الا رایته مگر ما د الله پیغمبر لیدلې دی یعنی مطلب دا کما په یو میاش کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د روزي په حالت کې لیدل غختل که ما دا خوښوله چې زه د الله پېغمبر مثلا د محرم په میاشت کې په روژو وینم نو ما لیدلې دي چې د محرم په میاشت کې هم روژې نیولې دي خو لیکن که ما به دا خوښوله چې ولا مفترن الا رأیته چې نبی له صلوات والسلام ز په یو میاش کې په روزه نه نیولو باندې اووینم کما به دا خو خوله نو مالی دلې دې نیم د نیولې ولا من الليل قائما او کما به ویلی چې زه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شپې نه وینم قائما چې هغه په منځ باندې ولاړی الا رایته مالی دلې دی ولا نائما الا رایته او کما به دا ویلی چې زه نبی علیہ السلام په دې وخت کې په خوب وینم نو هم مالی دلې دی ولا مسست خزتا ولا حریرتا دی کې اوس د الله د پیغمبر داغه هغه د صفای سترای او د نبی له صلوات والسلام داغه داغه خولي عادتونو داغه ذکر کوي چې نبی له صلوات والسلام یو طرف ته یو مجاهد پیغمبر دی مجاهد پیغمبر دی او نهایت یو تکړه جرنیل دی لیکن بل طرف ته د الله د پیغمبر د هغه د د لاس هغه نرموالی هغه دومره دی یعنی بالکل هغه داسې لاسونه هم نه دي نو د لاس هغه نرموالی ذکر کوي ولا مسست خزه ولا حریره خالین من کف رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی دا الله د پیغمبر هر معاملہ هغه په یو اعتدال کې وا د د حد نه تجاوز نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غ لاسونه هغه نرم لاسونه یعنی په دې کوم اعتدال ولا شممت مسکتن او ما نه دی بوی کړي مسکتن مشک ولا عبیرتن او نه عنبر او ما مشک او عنبر هغه نه دی بوی کړي اطیبا رائحتن چې هغه ډیر مزیدارو په خوشبو کې د الله د پیغمبر د خوشبو نه د الله د پیغمبر داغه د بدن نه به یو خوشبو راتلا یو مزیدار خوشبو براتلا چې داغه د وجه نه انسان به داغه سره ناسته هغه به خوخوله او دا د الله د پیغمبر د بدن هغه تر او تازگی وا باب حق الضيف في الصيم في الصوم په نفلی روجو کې د ملما داغه حق شته چې یو سړی د ملما کړي دی په کار دا چې قربا د هغه د پاره روجا هغه اون نیسی ځکه چې په تا د ملما حق دی حدثنا اسحاق اخبرنا هارون به ک ملما داسي وی چې ملما نه خفکیږي نو کيو بندر وجشي پروانه کوي حدثنا اسحاق اخبرنا هارون بن اسماعيل حدثنا علي حدثنا يحيى قال حدثني ابو سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال دلته په دې روایتو کې د عبد الله ابن عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ د د روایت راځي مخکي موږ د عبد الله ابن عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ د د متعلق موږ مخکي روایت ویلې دی چې په صحابو کې ابو هريره دا ویلي په صحابو کې زمانه وی زیات کچا ته احادیث ډیر یادو نو اغا د عبد الله ابن عمر ابن العاص نه علاوه بل څوک نو او ابو هريره دا غي علت ذکر کړو فانه کان یكتب ولا اكتب ځکه عبد الله غل لیکل ورتل او مال لیکل نه راتل مقصد دا دی چې کوم سړی لیکل کوي نو هغه سره به علم ډیری او چې کوم سړی تش په خپل حافظه باندې اعتماد کوي نو دایات ساته دا غنهیر راتلی شي د دې وجه نه لیکل دا پوخسیز دی هم دغه عبد الله ابن عمر ابن العاص داغه هغه عبادت دورو د دې وجې نه هغه له الله علم هم ډېر ورکړی وو، یو هغه ظاهري سبب خو یې دا وو چې هغه له به لیکل ورتلل، خو بل طرف ته د عبدالله ابن عمر ابن العاص په دې ځای کښې د هغه هغه پرهېزګاري او د هغه هغه تقوا هم ذکر کوي چې د هغه څومره قوت او طاقت وو په عباداتو کښې، د قرآن په لوستو کښې، دارنګې د شپې په عبادت کښې، د ورځې په روژه کښې چی دغه تم سړی حیران شي حدثني عبد الله ابن عمر ابن العاص رضی الله عنهما قال دخل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن عمر ابن العاص وی چې نبی له صلوات والسلام زمون کور ته داخل شو یعنی زمون خواله راغی نبی له صلوات والسلام داخل شو زما په کور د الله پیغمبر او بیا حدیث ذکر کړي او باغه حدیث کې دادی دا چې ان لزورک علیک حقا ځکه چې نبی علی سلام ته د متعلق پته ولګی دا چې د ورځې روزه نیسی او د شپې عبادت کوي او نور نه د ملمه سره پروا ساتي نه د کور سره پروا ساتي نو نبی علی سلام د تحقیق حال د پاره ورغله د خواله چی دادی ولی ده دومره یو تشدد او دومره د سختی لاره دی اختیار کړی ده نبی علیه السلام ته وی ان لزورک علیک حقا ستا د ملمم پتا باندې حق دی غور یعنی هغه څوک چې ستا زیارت لرازی او ستا ملاقات لرازی ان لزورک علیک حقا یقینا ستاد ملمم پتا باندې حق دی او ستاد بیبیم پتا باندې حق دی فقلت نو روایت مخکې را روان دی نو ما د نبی له سلام نه تاسو کې چې وما صوم داوود دا صوم داوود څه شه دی نو نبی له سلام ما ته ویلي قال نصف الدهر یعنی نیمه نیمه زمانہ نیمه زمانہ مطلب یعنی یو ورځ روزه نیسا او بل ورځ هغه روزه منیسا یو سړی چې مثلا ټول عمر روزه نیول غواړي نو بس یو ورځ دې روژه نیسي بله ورځ دې روژه نه نیسي دا صوم داود دی باب حق الجسم فی الصوم په روژه کې د پتا باندې د جسم هم حق شته دی نو دی وجنه دا غیب هم حق پوره کې دانه چې دور روجو ته د کار ویلې چې جسم کمزورې کی نو چې بیا دا نور حقوق نشي ادا کولی او بیا د نور عبادت او د ادایګۍ هم نه حدثنا ابن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا لوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تدا الله پیغمبر فرمائل يا عبد الله اي عبد الله الم اخبر خا ايا الم اخبر چې آیا ما له دا خبر نه دی راکړی شوی یعنی ما ته پته لګیدلی ده چې انک تصوم النهار وتقوم الليل چې ته د ورځې روزه نیسی او ټول شپه بیا عبادت کې فقلت او نبی له سلام با لکه داسې په سنی سنای بات باندې په خبره باندې به یقین نکاو ځکه قران امر هم دی چې فتبینو تحقیق حال بکې نو فقلت ما ته تاسو کو بلا یا رسول الله دا الله پیغمبر هم دا سدا یعنی تا ته صحیح خبر ملاو شوې دی قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته فرمایل چې فلا تفعل دا سم کوا وان لزورک علیک حقا او ستا د مېلمه هم په تا باندې حق دی وان بحسبک او بېشکه تاله دا خبره اوس تا د اعتدال لاره ښیي او بېشکه ستا د پاره دا کافی ده ان تصوم من کل شهر ثلاثه ایام چې تو روزه نیسی د هرې میاشتې نه درې ورځې چې ته درې ورځې روزه نیسی نو الله سم لس چنده اجر ورکوي نو دا درې ورځې روژه دا به ستا د پاره داسي لکه ګویا کې د ټولې میاش نو چې یو سړی هر میاش کې درې روژې نیسي دام صيام الدهر راغی ځکه چې چې ته د هر میاشتې ګویا کې تا روژې ونیولې نو د سهار میاش کوه ګویا کې ټوله زمانه به روژه ان تصوم من كل شهر ثلاثه ايام چې تروجی نسی د هر میاشتې نه درې ورځې فإن لك بكل حسنه عشر امثالها زکستا د پاره په هر نیکی باندې اغلس چند اجر دی نو فاذن ذالک صيام الدهر کلی نو نبی علیہ السلام ته ویلی نو په دغه وخت کې بدا د د ټولې زمانې هغه روژه به شي، يعنې پخپله د الله پېغمبر فرمايلي چې دا به ستا لپاره داسې شي لکه د ټولې زمانې روژه، نو فشددت، عبدالله وايي چې ما په ځان باندې سختي وکړه، يعنې ماله د الله پېغمبر رخصت راکه، ماله اجازت راکه چې په دې اسانتيا باندې عمل وکړه، ليکن ما په ځان باندې سخته کړه، نو فشدد علی نو په ما باندې سختی وکړې شو یعنی ما د الله د پیغمبر سره دا لوز وک او ما د الله د پیغمبر دغه پر رخصت باندې عمل نه کنو په ځان می سختی وکړه اوس هغه شی زنه شم پوره کولې فشدد علی دا بالکل هغه سیدل کسنګ چی بنی اسرائیل ډیر سوالونه کول نو په هغه کې هم دغه موږ هلته ذکر کوو چې فشددو په ځان یې سختی وکړه نو فشدد الله علیهم نو الله هم په سختی وکړه قلت یا رسول الله ما او ته ویل چې اې د الله پیغمبره انی اجد قوتا زه د دینه زه طاقت لرمه قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام او تو فرمایل یعنی زه د درو روزو نه زیاتو طاقت لرمه نو قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما تو فرمایل چې فصم صيام نبی الله صيام نبی الله داوود علیه السلام خنو به داسې کوي چې روزه نیسا روزه د الله د نبی د داوود علیه السلام داغه د روزي په شان ولا تزد علیه او پاغي زیاته مکوا یعنی په هر میاش کې 15 روزي نیسا ځکه د میاش دیر شورزی دی نو بس یو ورځ روجا او یو ورځ نه روجا قلت ما او تو ویل چې دا الله پیغمبره وما كان صيام نبي الله داوود عليه السلام چې اې دا الله پیغمبره چې د د نبی علیه الصلاۃ والسلام وما کان صيام نبی الله داوود علیه السلام چې د نبی د داوود علیه الصلاۃ والسلام داغه روزه سوا او سوا روزه د الله د پیغمبر د داوود علیه السلام نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ماته ویل چې نصف الدهر چې هغه نیمه زمانہ داغه روزه ویني یو ورځ روزه او یو ورځ هغه نه روزه دا نصف الدهر دی وکانه عبد الله یقول بعد ما کبرا او عبد الله ابن عمرو ابن العاص هغه چې کله بوډا شنو د بوډاوالي نه بعد باغ ویلي یا لیتنی قبلت رخصت النبی صلی الله علیه وسلم چې هاي ارمان چې ما د الله د پیغمبر هغه رخصت هغه قبول کړي وي باب صوم الدهر ټوله زمانہ هغه روزه ټوله زمانہ روزه نو دا خندا ښه نه ده د دې وجه نه بعضی علما وایي چې دا د سره کې یو سړی د دې نظر ونیسي نو هغه نظر هم ټیک نه دی ځکه چې ممکن نه ده او په روایتو کې دې تخنه دی ویل شوی حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني لکه څنګه چې د دې بازي فقيرانو او د ملنګانو حواله سره راځي چې ټوله زمانه به روجا وا نو دغه سنت نه خلاف ده اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمة ابن عبد الرحمن ان عبد الله ابن عمرو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي چې نبی له صلوات والسلام له خبر ورکړې شو چې ان یقول چې د دې متعلق خبر ورکړې شي چې زه دا خبره کومه والله قسم په الله باندې لاسومنها لاسومن النهار ولا قومن الليل ما عشتو چې زه به ټوله زمانه روژه نیسم او زه به د شپې ودرېږم تر څو چې زه ژوندې ما نو فقلت له ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویلي چې قد قلته چې اې د الله پېغمبره! بېشکه دا خبره ما کړې ده، بأبي أنت وأمي، په تا دې زما مور او پلار قرباني. نو نبي عليه الصلاة والسلام وفرمايل، فإنک لا تستطيع ذلک، ځکه ته د دې خبرې توان نه لرې، طاقت نه لرې، يعنې انسان يې سر ته نه شي رسولی. فصم، روژه نيسه، وأفطر، او ميم نيسه. وقم، قیام هم کوه عبادت هم کوه د شپي ونم او د کیګم او روجی نسا د میاشت نه ثلاثه ایام درې ورځي زکنی کی دا لس چند اجر الله ورکین او دا غستا صيام الدهر دی وذالک مثل صيام الدهر او دا د صيام الدهر داغه پشان دی قلت ما او تو ویل چې دا الله پیغمبر انی اوتیق افضل من ذالک زه د دینه د زیات طاقت لرم چي يو ورځ روژه نيسه او يو ورځ هغه کوژه کوه او دغه د داود عليه صلوات والسلام روژه ده او دا په روژو کي افضل افضل الصيام دی دا هغه غوره روژه ده ما ورته ویل چې د الله پیغمبره انی اطیق افضل من ذلک زه د دین زیات طاقت لرم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته فرمایل چې لا افضل من ذلک ددې نه مخکې اړو له غوره او افضل هغه شته دی نه ددې وجه نه د صوم الدهر یعنی داغي هغه هغه چې کوم نه فضیلت ته او یا داغي چې کوم هغه کراهت ته هغه تخکار شي چې د دې نه خو اړو له غوره شته دی نه باب حق الاهل فی الصوم په روزه کې ستا د کور والم پتا باندې حق دی په دې کې د ابو جحیفه دغه د نبی له صلوات والسلام نه روایت هم شته حدثنا عمرو بن علي اخبرنا ابو عاصم عن ابن جريج سمعت عطاء ان ابا العباس الشاعر اخبره انه سمع عبد الله ابن عمرو رضی الله عنهما یقول بلغ النبي صلی الله علیه وسلم دا الله پیغمبر ته دا خبر اورسید انی اسرد الصوم چې زه مسلسل روجی نسما واصلي الليل او زه ټول شپه عبادت کوما فاما ارسل الی یا خو نبی له صلوات والسلام ما ته خپل قاصد راولېګ و اما لقیته او یا ز په خپل ورلم دا الله پیغمبر سره ملاقات لا فقال نو وی ویلی چې الم اخبر خ ایا مال د دې خبر نه دی راکړې شوی نه مال چا خبر راکړې دی چې ته هر ورځ روزه نیسی ولا تفطر او ته افطار نه کې وتصلي او ته ټول شپه عبادت کې او دارنګ آرام نه کې روژم نیسه وافطر او کوجه کوه هم وقم عبادتم کوه او د کیګم ځکه ستا د دوانو سترګو په تا باندې حق دی ستا د بدن ستا د نفس و اهلک او ستا د اهل ستا د کور عالم په تا باندې حق دی بلکې دلته په حدیث کې حظن یعنی تا سره حصہ ده تا سره حصہ ده او داغیم تا سره برخه ده وان لی لعانیک علیک حظا پتا باندې داغي اغه حصہ ده خو بار لك حقا په دینو روایتو کې راځي او استاد نفس او استاد اهلم پتا باندې حق دی نبی علیہ السلام ته ما ویل چې انی لا اقوا لذالک زه د دین زیات قوت او طاقت لرم نو به نبی علیہ السلام ما ته ویل چې فصم صيام داوود علیه السلام نو بیا د داوود علیه السلام د روجو پشان روزه نیسا قال وکيف اغه څنګه نبی علیہ السلام ویل چې کان یصوم یوما و یفطر یوما یو ورځ به روزه او یو ورځ به روزه نه ولا يفر اذا لاقا او چې کله به د دشمن سره مخامخ شنو تختیده بنه او د دې د دې مخ کې سره تعلق دا دی چې په د داوود علی السلام په دې طریقه باندې د روجو نیولو سره بدن کمزوري کیږي نه بنده په د جهاد نه نه پاتې کیږي او کله دینه زیات ته ځان له بدن له دغه ورکې تکلیف ورکې نو بیا به د جهاد نه پاتې کی مطلب به بدن نور عبادت پاتې کیږي قال ملی بهذه یا نبی الله نو وی ویلی چې ملی بهذه یا نبی الله یعنی ملی بهذه یعنی سوک دی زما د پاره بهذه په دې خبره باندې د الله پیغمبر یعنی په جهاد کی یعنی ددی خبری طاقت خو زه نشم لرلی چی یعنی د دشمن سره زه خامخا مخامخ شم او زه دی بلکل په هغی کی لکه کلک ولاړ یم من لی بهذه یا نبی الله څوک دی چی هغه به په دی خبره باندی زما په شان شی ای د الله پیغمبره یعنې مطلب دا چې زه خو د دې خبرې قوت او طاقت نه لرم چې په میدان جهاد کې زه دې مستقل په دې خبره دا یو وعده وکم او کلک دې ودرېږم چې زه به لکه تختم نه دا خو ډېر ګران کار دی قال عطا عطا ابن ابي رباح وی لا ادري كيف ذكر صيام الابد ما ته پته نشتا چې د د صيام الابد دا څنګه ذکر کړي دي ځکه یعنی مطلب دا چې په دې روایت کې دام نقل کیږي قال النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا و فرمایل چې لا صام من صام الابد مرتين چې داغه د سره روزه نه ده چې هغه د همیشګری روزه نیسی یعنی صيام الدهر نیسی نبی علیہ السلام دا خبره د دوه ځله کړې ده باب صوم یوم و افطار یوم یو ورځ روزه او یو ورځ هغه نه روزه دا روایت هم آسان دي حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبه عن مغيره قال سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سم من الشهر ثلاثه ايام روجي نسه د میاشتې نه درې ورځې نو ما ته ویل چې زه د دینه زیات طاقت لرم فما زال حتى قال همیشه و دی چې تر دې چې د ویلي چې نبی علیہ السلام فرمایل خبه داسې کوي چې یو ورځ روزه نیسا او یو ورځ هغه روزه منیسا عبد الله ابن عمر ابن العاص د روزانه قران هم ختمو بس ناس بو نبی علیہ السلام ما ته ویل چې اقرا القرآن فی کل شهر یعنی قران وایا فی کل شهر په هر میاش کې په میاش کې یو ځل ختم کوا نو ما ته ویل چې زه د دین زیات طاقت لرم نو به ما ته ویلي چې خزا فی سلاسن بس په درې ورځو کې ختموا او د دینه په کم کې م ختموا باب صوم داوود علیه السلام د داوود علیه السلام روزه حدثنا آدم چې هغه یو ورځ وو یو ورځ به کوجوا حدثنا شعبة حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس المكي وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه او دا خبره زکه کوي چې شاعران اکثره په خپل شاعري کې دروغ وي او د حدیث په باب کې خو دروغ نه چلیږي که یو سړی په عام خبرو کې په حدیث کې د الله په پیغمبر دروغ نه وي لیکن چې د په عام بول چال کې دروغ وي نو محدثین دغه نه په روایت غستو کې احتیاط کوي احتیاط کوي د سره ته روایت اخلینا نو دا ابو العباس المکی شاعرو خو لیکن دی په په حدیث کې متهم نه دی مطلب دا دی چې دی یعنی دی دروغ نه وي که شاعریم کوي نو پای کې مدرشتیا وي قال سمعت عبد الله ابن عمر ابن العاص رضی الله عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما ته د الله پیغمبر ویلي انک لتصوم الدهر چې ته همیشه روزي نیسی او ته ټول شپه ولاړ عبادت کې نو ما ته ویل چې او نبی علیہ السلام ما ته ویلي کچرته ته داسې کار کې نو ذالک هجمت له العين کچرته ته داسې عمل کې نو دا بستا سترګي دنن کی هجمت له العين یعنی ستا سترګي هغه بدنن شي یو خو به تورې تورې ښکاري انسان به بدرنګ هم ښکاري دا غ ظاهري سبب دی چې ستا کله خوب پوره نه نو ستا بسترګي هغه ور دننم شي او بدرنګ بم ښکاري نظر به دیم کمزورې شي خا ونفحت له النفس او دارنګ نفس او بدن هغه به کمزورې شي ونفحت له النفس او نفس په دیم د دې د وجه نه کمزورې شي لا صام من صام الدهر دا روزه نه د چې یو سړی ټوله زمانه یعنی دا شریعت کې دا د سره اړو له روزه په دې الله اړو سره اجر نه ور کوي لا صام من صام الدهر نه د روزه دا غچا چې هغه همیشه روزه نیسی بلکه صوم ثلاثة ایام صوم الدهر کله، درې ورځې په میاشت کې روژې نیول دا داسې ده لکه سړی چې ټوله زمانه روژه وي. ما ورته وویل، ای الله پیغمبره زه د د دې نه د زیات طاقت لرم، نو ماته یې وویل چې بیا د داود علیه السلام د هغه د روژې په شان روژه نیسه، داود علیه السلام به یو ورځ روژه وو او یو ورځ به نه روژه وو او چې کله به دښمن ته به میدان جهاد کې مخامخ کیده نو تښتیده به نه. حدثنا اسحاق بن شاهين الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن ابي قلابه قال اخبرني ابو الملي قال ابو المليح وي دخلت مع ابيك على عبد الله ابن عمرو عبد الله ابن عمرو قال زرالما فحدثنا نو هغه مونږ ته ویل چې نبی له صلوات والسلام هغه ته زما د روجي چا ذکر وکړ نو نبی له صلوات والسلام راغې زما خواله نو فالقیت له وساده من ادم حشوها لیف نو ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بالغ کی خود ما کی خدا غ ته بالغ من ادم د چمړی بالغ حشوها لیف او هغه بالغ هغه څه د درېخمو نه یا د مالوچو نه ډک نه و بلکې حشوها لیفن بلکې هغه بالغ هغه ډکو لیفن د د کجورو د پانو او داغي دغه هغه د د د کجوري چې کم هغه پټ ته داغي نه هغه ډکو فجلس علی الارض نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس مکه کې ناشته ادا د الله د پیغمبر داغه عاجزی ده امام الانبیاء دی بادشاہ دی لیکن د خپل یو یو یو ملګری سره د یو صحابي سره د یو امتی سره داسې په عاجزه ناشته نبی علیہ السلام هغه سره پزمکه کې ناشته وسارت الوساده بیني وبینا او بالغ یعنې ده ته بالغ ایښی دی او بالغ زما او د هغه تر منځ و، بالغ په منځ کې و او زه د بالغ نه یو اړخ ته نبي علیه السلام او بل طرف ته زه فقال وی ویلې عبدالله اما یکفیک من کل شهر ثلاثه ایام چې آیا د هرې میاشتې نه درې ورځې تا د پاره کافی نه دي قال ما او ته ویل چې دا الله پیغمبره خمسن پنځه کراته ما او ته ویل چې دا اې دا الله پیغمبره سبعا اوی کراتا یعنی مطلب دا چې په هر میاش کې زه وروجی نیسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مو ویل چې د الله پیغمبر تسع نه کراتا بیا مې ته ویل د الله پیغمبر یو لسی کا بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلی چې لا صوم فوق صوم داوود علیه السلام چي روژه نه ده د داود عليه السلام د روژې د پاسه ځکه هغه شطر الدهر يعني پنځلس روژې په مياشت کي راځي د پنځلسو نه زياتي مه نيسه ځکه هغه نيمه زمانه ده يو ورځ روژه او يو ورځ هغه نه روژه يو ورځ روژه نيسه او يو ورځ روژه مه نيسه باب صيام البيض ثلاثة عشر و اربع عشرة و خمسة و خمس عشرة د د اشراق او د چاش منځ دا یو دی خو چې د نور راختونه فورن باندې کې اشراق دی چې لګ لګ باد کې کې مثلا دا ټیم کې کې یا نه بجو ټیم کې نو په دغه ټیم کې بیا د زوحا او چاش دی یا لسو بجو ټیم کې وان اوتر قبل ان اناما او دا چې زه د ود کېدو نه مخ کې زه وتر کوم وتر کوم او دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ داغه طریقه هم داوا چې ابوبکر صدیق به احتیاطا وتر به د ود کېدو نه مخ کې کول او د الله د پیغمبر طریقه خو بعد کې لکه وتر د خوب نه بعد د شپې په اخرنۍ حصہ کې به حضرت عمر به په دغه طریقه عمل کو ابوبکر صدیق به د د اوده کېدو نه مخکې هغه وتر هغه به کول وان اوتر قبل ان انام او دا چې زه وتر وکم مخکې د اوده کېدو نه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین